اجي بسم الله الرحمن الرحيم سوال واردېږي چې تعریف د فعل مضارع دی مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په هغه کې سبوهن او غبوقنا صبحن د سار په وخت کې چې کم شراب څکل کېږي هغه ته صبحن ویل شي او د ماخام په ټیم کې چې کم شراب څکل کېږي هغه ته غبوقون ویل کېږي نو صبحن او غبوقون د دې تعلق د زمانه سره اقتران د زمانه سره شته او صبوحون او غبوقون مطلق زمانه پر اخترام دی ازمنه مخصوصو پر نه دی لکه دا تعلق مطلق زمانه سره اقتران دی یا دویم جواب دا دی چې مراد د فعل نه هغه دی چې هغه دلالت کوي په اعتبار د ماده او د هيئت باندې په زمانہ چې په اعتبار د هيئت او د ماده باندې هغه څه کوي دا دلالت کوي لکه ضربا په زمانه ماضی باندې دلالت کوي وز د زمانه ماضی هيئت د بدل کوي او ضربور د جوړ کړه په پیل مضارع باندې به دلالت کوي نه چې هر کله مراد د فعل نه هغه شو چې هغه دلالت کوي په زمانه باندې په اعتبار د هيئت او د ماده باندې نو سبوهن او وبوقن په تعریف د فعل کې داخل نشو به سوال واردېږي چې تعریب د فعل لمانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په هغه کې فعل مضارع تعریب د فعل جامع نشو خپل افراد لره تعریب د فعل جامع نشو مانع نه غلط شو مونږه جامع نشو خپل افراد لرا او خارج شو درنا فعل مضارع زکه چې دا هغه اقتران د زمانه نو سره دی دو زمانو سره دی او ته خو چې اما ايقترن باحد الازمنه الثلاثه یو د ازمنه الثلاثه سره تعلق وي او د فعل مضارع د زمانه نو سره اقتران ده جواب دا ده چې اقتران د یوې زمانه سره د خو ادنا مرتبه ده اقتران د یوې زمانه سره ادنا مرتبه ادنا مرتبه ده او د زیات د فاره حد نشته ده دوه سره تعلق درې سره تعلق ایبه حجی به احد الازمنه الثلاثه په دې الثلاثه باندې اعتراض واردېږي چې دا الثلاثه دا اسم عدد ده چې اسم عدد ده اسم عدد ده تمیز د اسم عدد ده او قاعده په اسماء عادت کې دا ده چې دوی به خلاف القياس راځي دا به څه کیده مذکر د پاره به مؤنث راځي او د مؤنث د پاره به مذکر راځي نو دلته په کار دا وه چې مصنف رحمه الله داسې ویلي وی به احد الازمن الثلاثه به احد الازمن الثلاثه ازمنته نه ویلي جواب دا غنه دا ده چې دلته د تذکیر د تمیز چې ضمیر د تمیز مذکر راوړي یا تانیز د تمیز دا په اعتبار د مفرد سره ده په اعتبار د مفرد سره او مفرد دلته هغه زمان ده او مفرد دلته هغه زمان ده یا دویم جواب داده چې دا د قبلی د تمیز او د ممیز نه خارج شوه ده دلته اوس په دې کې دا د قبيلې د تمیز او د ممیز نه نه دی بلکې دا د قبيلې د موصوف او د صفت نه دی د قبيلې د موصوف او د صفت نه او چون کې موصوف او صفت کې مطابقت ضروری وي په تذکیر او په تانیث کې نو د دې وجنه الازمنه الثلاثه ویل دي او الازمنه الثلاثه نه دی ویلې الثاني الاسم الثاني قسم ثاني د کلمې چې دلالت په خپل معنا په نفسها باندې کوي او مقترن نوی د یو د ازمنه او سلاسو مخصوصو پورې دا اسم دی الثاني موصوف دی او هر موصوف صفت غواړي نو د دې لپاره صفت القسم ده اي القسم الثاني الاسم لکه څنګه چې موږ دا خبره په ول اولو کې کړې و په دې مقام کې طالبانو درې تحقیقات دي یو تحقیق په ماده د اسم کې دی د اسم ماده اثر کې سوا دویم تحقیق هغه په تعین د ما هو راجح مذهب باندې چې راجح مذهب پکې کم یو دی دغه تعین او دریم تحقیق مناسبت په مابین د معنا لغوي او اصطلاحي د اسم کې د لومبني تحقیق خلاصه دا ده چې په ماده د اسم کې اختلاف د په مابین د کوفینو د بصرینو کې کوفین وای چې اصل د اسم دا وسمنو اصل د اسم وسمنو مثال وایو خبره باندې پوهیږئ نه او وسمن ویلې کیږي علامه ته اسم ویلې کیږي علامه نبی په کې اعلان کړی دی او حذف کړی دی دا په وس کې حمزه راوړل نو اسم دې جوړ شوی دی او مذهب د مصریینو دا دی چې دا اسمون اصل چې دی نو دا سیمون دی څه دی سیمون دی او د سیمون معنی د علو او اوچتواله علو او اوچتواله نه اسم ته اسم ځکه ویل کېږي چې د هو معالی دی اوچت دی په خپل دواړو اخوینو او قسمینو باندې چې فعل او حرف دی خبره باندې پوهېږي ها د دویم تحقیق خلاصه دا ده چې مذهب راجحه د بصریینو دی چې اسم په اصل کې سمونو ځکه اصل نه چې قانون دار چې کړه دی شي اصل معلومه معلومه نو د هغې به تصغیر یا به د هغې جمع راوباسي خل نه کنه نو د دې تصغیر د اسمون تصغیر چې دی هغه سمیون راغلی دی څه شي سمیون چې په اصل کې هغه سمیونو سمی و او یې جمع شول او په یې باندې بدل ک او به دو حروف د یو جن نرال نو یا یې په یا کې مدغه مکړله سمایین د جوړ شو او د دې تصغیر چې راغله ده تصغیر سمایین راغله ده کنه نو که چرته او جمع د دې اسماء راغله د اسمن جمع اسماء راغله کچره دې مطابق د مذهب د کوفینو باندې په اصل کې وسمن وې نو د دې تصغیر به اوسې مونږ راغلې وې چې راغلې اوسې مونږ راغلې وې کنه راغلې اوسې مونږ دې بس راغلې وې او جواب به سره راغلې وې به به جمع سره تلې نه جمع به دې راغلي وي او سامونه جمع به او سامونه راغلي وي حالان کې تصغیر او سیمون نه دی راغلی او جمع او سامون نه دی راغلی او د دریم تحقیق خلاصه دا ده چې هغه مناسبت د په مابین د معنا لغوي او اصطلاحي کې چې اسم ته اسم ځکه وایي دا د سیمون نه ماخوذ ځکه ده چې سیمون ویل کېږي اوچتوالي ته او د هم اوچت دی په پیل او حرف باندې ځکه اوچت دی چې د اسم نه کلام جوړیږي اسم مسند مسند له دواړه واقع کیږي او فعل او حرف دا نه کلام نه جوړیږي هغه نه مسند مسند له ناراضي نو د دې وجنه اسم ته اسم ویل کیږي بس نه دلته کې